تصاوب ارګمی ته وی یا آداب ذکر کوي خپل باندې لاس خو در پکار دي خان او چې تسمید شي نو تسمید په معنی سي د کول سره وي چې د پرنجي په وجه باندې کلا انسان دا سټ کږي دا دعا په رحم وکړه سره درته چې الله پاک دې تاسو سټ سیده کې د کوګوال دې الله وساتي دې دې کې چې دا کما قصې ذکر کړل هلال ابن اصحاب چې موږ سالم نیو بیت سو یو سړي پرنجیو قوم کې هغه ورې دې کې السلام علیکم سالم ورتقار پتاو ستا په مور دی مقصد دا دی چې وایي چې وایي چې دا ستا د مور تعلیم دی که د پلار تعلیم خو دې سینې به دا غي نه وسه کې دې شي ته خپه شوې دا سن چې ما وی تا ته هغه یې زما دا په هو چې تا زما مور په خیر شر نه ویل کړ دوه ته وی چې نه ما قلت لك كما قال رسول الله ما ته ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بینا نحن عند د نبی رسول الله مز کې اوسړي پرنجه او دغه طریقې کړو او نو دا ټول وخت کې نه کړی انسان ته زکام نه خو مخ پرانځيږي صاحب مخ يرحمک الله وای اما دا خبر تر کوم وخت پورې دا کول پکار دي نو صحیح مدار چې تر درې زله پورې چې کړو انسان درې زله پرانځل پوه شي ته مرز دی نو په دا وخت کې به يرحمک الله نشته او فشمت احد وتركت وتركت الاخر فقال ان هذا حمد الله وان هذا لم يحمد الله دنه دا خبره معلوم شو چې بعضی کم اذکار چې دي چې هغه د بل انسان سره تعلق ساتي نو پاکي جهر کول پکار دي یو سړی و پرنځي کې په زور باندې دی الحمدلله ونه نو بل چا ته ثبت لګي چې دا الحمدلله یو کو نه وي عن عائشة بن مخبتة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب تبخة تبخة تبخة بن قيس الغفاري د دې کې زمون سره ابواب النوم دي دینه بل مضمون شروع شو د خوب متعلق آداب او دعاګانې د غي ذکر وکړي نو دا یعیش ابن تخبه ابن قیس غفاری وای چې زما پلار تخبه دا د اصحاب سپون او طالبان چې کوم د نبی رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ان طریقو بنا الی بیت عائشہ دای چې کور د عائشہ ته لاړ شو موږ لاړو نبی علیہ السلام عائشہ په موږ سو خروا فجاءت بحشیشه اغي سیدل غوند کی شیر اورو ددلو دا غینه خوراک وکړو نبی عائشہ په موږ سو خوراک وکړو هغه سه شیره راوړه خو مثل قطات د دې تر په مقدار باندې وا دا د قلت نه کنایه نه هغه مو خړه به وی ای شی په باندې بوس کو نو فجاد بعسن هیڅ یو غټه شان په لای راوړل من لبن دل سینا موږ هغه اوس به وی شي موږ نور اوس کوو وړه غوندي پیاله راوړل موږ هغه اوس وی چې خو هم ود شي او خو هم جمعه ته لاړ شي نو دوی په بین ما انا متجع من السحر د درمیان کې زړه ډډه لګون کوم د شپې په اخیره حصہ کې خلغه د چربان وي او بعضی وی چې سحر دا د سینې درد ته وی په استر سملاسته دي د خلق علاج وی د پړپوس د وجې نه انسان ته درد حاضر بمن السحر چې پتهتین شنو ټیم ته مراد دی او مارج السحر بوي پتاتین باندې خپل خېټه دې پروتو اذا رجل الناس په وسلو ماري حرکت راکو پخپا وی وی دا سمل سلی چې نه خو خې دې در الله پاک جماو کا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کول په چت باندې چې پاغي باندې جارګې نه وي حجار د جوړو کې دیوال ته وي چوچت شوی دینه یو قسم ته نبی علیہ السلام منع کړل دا امر شفقتی دا کله کله انسان یې هغه شپې په خوب کې را پاسي اسنه دې را پاسي وکته ورزي ځکه نبی علیہ السلام څوک چود شو په شاده کور چې هغه باندې جارګه او دیوال نه نو فقط بری ادمنو ذمہ بری شو دغه نه ذمہ د خلق او ذمہ د الله کړي وګرځي دونو دې څوک ذمہوار نه دي د خپل ځان ته چلو وای په ذکر باندې په داسې حال کې چې د پاودس کې یو د رایخ شې د شپې په سیسه کې او د الله نه د خیر سره کې دنیا او د آخرت مگر الله به دغه ور کوي دته بلې کې د موز کول شرط نه دی کوي خو لوی خبره ده موز کول اسی انسان د شپې کړي په ډول رایخ دغه ټیم کې دعا او کې خیر ثابت بنانی وای مخاطب ابو زبیر غلو د حدیث د معاذ بن جبل نه بیان کو هغه د نبی علیہ السلام نه ثابت وی چې پلان کې ویل دي لقد جهدت ما ډیر کوشش کړ چې دا کلمات وایم کله چې راځم شم ما قدر تو علیه نه مقادر شو په دا وخت کې بس انسانانو سوچ نه برابرۍ چې راځم شو څه خبره دی او کې دعا وکړي باب کې په توجه الرجل عند النوم د خوب وخت کم طرف ته مخ ګرځي بخاری کې متا سوی دي امام بخاری رحمه الله کما ابواب او آداب ذکر کړل دي همدار چې انسان په او دس کې د شي د سره پای څخه دعا وکي په خی جانب باندې د کېدل په د الله ستاسو د نګي نه لاندې قبله ته مخ کول د سبب نه و ذکر دا چې موږ امام ابو داود څخه وځي او دا حدیث ابو داود نور صحیح ستو کې دانش چې و بستر د نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال هغه چې خدای شي انسان په قبر کې انسان چې په قبر کې خدای کې نو مخه کم ځای طرف دی نو په کار چې کړ انسان سمري نو دا مخ قبله تر شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد د سر سر دا کیفیت یو خودلو ګوره الته کې مدینه منوره کې قبله چې دنو جنوب ته جنوب دي سره او دسی مشرق ته او داسې مغرب ته مدینه منوره کې کنه نقشه دا جوړی چې بلل دې موږ د نبی عليه الصلاه والسلام د املاک د یو چوکان المسجد اندراسي مسجد سر سر سر دې شو کنه مغرب ته سر شو مشرق ته سر شو به شو نو مخ جنوب ته شو جنوب چرته قبله ده کنه د نبی عليه السلام مخ قبله ته شو همدغه وجه ده چې قبله طرف ته مخ کول پکار دي او دا د انبیاء علیهم السلام طریقه ده وي چې په دې کې انسان لږ زر وانت کې راځي او د جهاد د پاره دا مفید او دا غیر وروسته کې بیا مخ ګس طرف ته واړی خیر ده کاتبه وي چې ګس طرف ته سملا سره جهاد د پاره مفید ده زړه دې ګس طرف ته انسان ته خوب زر راځي ادي بیا وروسته وړو اول کې مخداسي ګرځول پکار فم کم ممن لا کافی له ولا مولا ډیر داسې خلک دي چې نه دا غو د پاره سو کفایت کوونکې شته چې خوراک ول په مړه خېټه ورکه نه دا غو زېشته داسې چا په دې روډونو په لاړو په پاتو باندې پراتی فقال الا ادلكم على خير مما سالتم اذا اخذتم مزاجكم فقبل فسبحا 33 واحمد 33 وكبرا 34 سبحان وخير لكم من قادم مخکې باب کې چې ونه دا ذکر چې څوک د شپې راخښي مخکې تاسو ته وې کنه دا وخت کې دعا وکړه الله دعا قبلې چې خیر دنیا او د آخرت او ذکر ادارې چې د حدیث کې ذکر شو او دې باب کې هغه تسبیحات ذکر کړي چې د خوب په ټیم کې دغه اهتمام کول پکار دي نو حدیث دا ذکر کړل چې فاطمه رضی الله عنها عقیده وکي او دا کتاب جهاد کې تاسو هم ویلي دا دغه چې کوم تسبیحات دي تسبیحاتي فاطمه خو په حدیث کې دیتا معقبات لا يخيب قائلهن وي معقبات لا يخيب قائلهن خ نبی علیہ السلام د اهتمام د پاره پټه خو چې وګ کی چاته خبرو کې نه لګه مهتمای خود دا ګمانو کې زمو خصوصیت دی نه دعا سره بیا دیو ټول خاندان هم دغه طریقې کولې چې پټ په خپل بچو ته خو دا نبی علیہ السلام د اهتمام د پاره داسې ها قبيله والا ميلاو شو جړلې ما ورته وی کلمه وای نو تاسو به بچ او کلمه ویلا زه خپل ملګرو ملامت کولم چې تاسو د غنیمت نه محروم بار مې چل سړي شو دی وسو نبی رسول الله خپل چیرې لغه خبر کو پاس چې ما کړو ویږي به ما شکایت کول نبی رسول الله راو تم زما تحسین وکړو کوم څه چې ما کړو دا غي په وجه او ما ته دا وی شیخنا الله لیکل دي ساده پر د هر انسان دیونه دومره دومره څنګه کې وته یاد کړی دا غوي زمانه یې شوی سب چې سو نبی رسول الله والسلام فرمایل اما انی ساكتب لك بالوسات خبردار شه زستا لپاره یو وسط کوم زمانه پس چرسته کما خلیفګان راځي نو وستا خصوصي ما ملک چرانچم دغه چره وګړو په مهر ولګو او ماته راکړو هوا ته بیا خبر وکړه به دا زمانہ دې ټول ذکر کړه دې کې دوه سندونه دي مخکې دا دي تاسو چې پر سوچو کوي مخکې سند کې د مستنیب استاد یو دی اسحاق ابن ابراهیم ابو النضر دمشقی پرې استادان ګڼ دي فقال قل فلن أقول شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت ما أقول يا رسول الله قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين من الكرسي اول کې چې کوم نو ماته چې قل وی نو ماته سنو معلوم نو است په خپل بیا وی مې ته پوسو کو دا صورتونه وایا ثلاث سم تکفیک من کل شی سهار ټیم کې درې ځلوي ما هم منځ نه پس درې ځله سهار منځ نه پس ارشد پار کافی کی ها دی ابان ابن عثمان چې کړه دا حدیث بیان کړو د غراوی ته نوم دا غنره ذکر عثمان ابن ابان ابن عثمان ته پالج رسیدل نو سړی ورته چې کته اوري چې دې حدیث اوریدل مقصد هم دا چې ته موږ دا وګورته پالج والے ته علم ته ضرور شي هغه پوه شو نو ورته وی چې عثمان دروغ نه دی ویل او نه عثمان په نبی اسلام دروغ ویل په کوم ورځ چې ما ته درستلو نو دا ما تر دین استلو چې غضب تو پنسیت انا قول زه غوس شوې مون زمانه شو چې مون پالج رات شو پالج انسان ته کی نو دا د بلډ پریشر د پورته کیدو نه کی یو بلډ پریشر د انسان چې راشي نو غوسه ول ور ډیر زیات انسان بدن کې دوه قسمه رګونه دي یو د زړه رګ ته وي بل د سر ورته وي او دوه قسمه د انسان د ویني جوش ته یو لاندې جوش یو بل بره لاندې چې کله پاکي راشي کلکواله راشي انسان تر زړه ټیک او بره کې چې کله انسان تر راشي نو بیا د پالج اټیک انسان ته کی نو دین ما تر شو دا وی یقینو د پیغمبر په خبرو باندې یقین څه چې یو کار کوي دا غي نه به انسان ته پیدا ملويږي وای د ام سلمہ رضی الله عنها چې نبی رسول الله چرته زما د کور نه وته مګر نظر به اسمان ته پورته کوي په وکاته او به دغه دعا وکړه لو اني اعوذ بك ان اذل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي نبی اسلام د وریز په وخت کې خپه کېدو دی په اعتراض کې خلک دا وین نو خوشحالي کې باران بوشي او ته خپه کېږي نبی اسلام ورته دا خبره کوله چې ما یؤمن ان یکون فی عذاب قد عذب قوم بالريح نو فقلنا يا رسول الله ما صنعت هذا ولي قال لانه حديث احد بربي دا نوی زماني والے د خپل رب سره پر نه راغلی ها قال پس د آرام کېدلو د کړپ کړپ د خپونه ان الله تعالی تواب الله د پاره دې نصر دي خوري هغه در پس مکه کی قال ابن مروان په تلک الساعه وقال فإن الله خلق ثم ذكر نبع القلب والحب النحو وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرابيل الحق